چې دوا طالبان سره معاملو بیا وړو کې ته ویل چې دا ستر طالب د ته قدر نه کوي حدیث ویل چې دا ځینې دي راغلي چې سترو به قدر نه کوي قدر به کوي دوی ته له خدای ستر ته په ما شفقت نه کوي بلکې حدیث ویل چې دا ځینې دي راغلي چې په وړو به شفقت کوي نو چې کله سړی حجت بازی کوي کنه ډېر خبره نفس چې کومه ده شیطان ته طریقه چې کومه ده جوړه سره لګیږه نو دلیل جوړ دلیل خو هر چا ته ملي او دا بیماری په بنی اسرائیلو کې ډېره زیاته و کنه بس خبره ته لار بسل خبره ته کیله بهانه جوړول دو ورونو یا یو ترو یو ورارو په میراث سره معاملې سره ځل روایت چې دا سره دي چې او وراره تر نه لور غشتل باندې کار نه خو کمیراث ولا خبره یو کدی نکاح ولا خبره ای اتر انکار کو قتل کو مړې کو چې قتل یې کړه مړی ته ځنګل ته یې بیولی او ځنګل چې یې مړ کړ اوس یې هغه ناباده غم شروع کو ویرې شروع کو چې دا تر مې وفات سو دا مسله جوړه سره چې چا په مړی موسی علی السلام ته ورغی موسی علی السلام نه پته کوي چې ما ته دې دې په بری چې روحنمایي راکړه الله نه پته تا د خویل چې دا خبر به دغه سي پټه سینه به جوتیږي خلکو منځ کې اختلاف سره خلکو کې کوم مشران یو دغه سبق ورکړ ترغیب ورکړ چې موسی علی السلام دا اوس موسی علی السلام نه موسی علی السلام مو ته فرمایي چې پروردگار فرمایي وغاد وغاد ذبح کې دیغه غوشه په یو ټوکړې دې مړې وي مړې به سم دای سي دو به پښتنې شوري کړلې چې سرنګي غوا وای دا غوا عمر به سوري رنگ به سرنګي صفات به سرنګي ام موسی علی السلام بار بار الله پاک نه پښتنه کولا چې دا سه غوا وای چې هغه بنه ډېر مشرای نه ډېر کشرای زیړ رنگ به یې ایوي به نه کړي او خلای رنگ پی خلکو ته به خوان ورکړي چې ته ګوري دا بار بار دا چې کومه د سوال او جواب کېدل اخر دو یو غوازه وکړله خو هغه دغه ته ته ورسېدلا چې اګوم کسانو نه اخیستلا یو ته وا غوشق دو واخیستلا اثر من یو ته د سرو زرو نه ډک دورو ته تران سره دو بچیان وو یتیمان خو د مور تابعدار پلار یې وفات او مور تابعدار چې کوم کار به کو به مور نه مشوره اخیستل د انسان لوی کم کلتو بلامو دی وستی علامو دی داوی نه وستی د انسان لوی کم کلتو دغی د نه غټ به وقوف نه چې مور پلار کم کلو ته لیدل چې مور پلار ته لیدل چې دا نه پوهیږي چې مور او پلار په بری چې سړی دا عقیده او دا نظریه جوړه سي کنه چې دا نه پایلی دا کم کلان دي دا غټ به وقوف دا دغه بل غټ به وقوف نستا ځکه چې اوس چې مور او پلار سره عمر او تجربه دا یغه ور خو ته عمر او تجربه نستا دا کومه پیغه تیری دی هغه پتا نه دی تیری یغه سره عقل پوخته دور عقل خو ته پوخنه خو ځان د تخم د بد تخم د ځان ته وکړ چې سبب اولاد تا ته وایي دا نه پایلی دا کم عقل د دماغ چار نه کوي او دا خبره چې سړای مور پلار سره شګړه نه کوي کنه چې اسمان توخیزی بیا هم داسې نسی کېدای چې د سره څوک شګړه وکي اولاد به د سره هم شګړه نه کوي چې سړای خوشاله ژوندۍ غواړي خوشي ژوندۍ غواړي مور پلار دې خوشاله شو راغلو کوشش کوي دې چې پیرا او دې پټي مشکل ده چې یو رمور پلار سړی نه ناراض لاړل ته دې پټي مشکل ده بس دې باندې اوس پټي دې انتهایی کوشش کول چې مور پلار راضي کی عموما داسې چې کورواله او د مور منځ کې اختلاف راځي مور خپل حقوق دي کورواله خپل حقوق خو چې مور کومې خبرې کوي هغه د زړه زوروالی نه کوي د مور مینه محبت ته چې سړی کله وګوري کنه په چاته پته لګیږي چې ایغه چې د بچی سره شفقت پروت ده مور زړه دا چیرې نه غواړي چې اولاد مې د مانه لري سي خو چې کله اولاد مطالبه کوي چې ما خو دا چار د مزدورې ته زه سبق ته زه سفر مې کو به مور دی چې شاده زمونه ځان خیال ساتم مو کله وخت چې او که زړنی په بچ باندې سفر باندې خو چې په دې پایږي چې د بچای مې په خپکیږي به بیا هیڅ اجازه نه وته خپل زړه باندې انتهایی بوج خو بیا اجازه نه وته امور ولې ځنه خبره په ظاهر باندې داسې معلومیږي چې دا خو ترسنو دا بناوټ دا اصلي په سترګو باندې وښکي وي دا حقیقتي امور چې کومه خبري اړه زړه له محبت نه اب بالکل حقیقت او چې کوم کس کورواله ته په مور باندې ترجیح ورکړي کنه دا سړی خپل دنیا او آخرت دواړه برباد چې کوم شزینا عقلمند دی هغه بچیره خپل بچی ته دا ترغیب نکي ور چې مور او پلار سره خراب وکولې کدغ بچی مور او پلار سره خراب کړل نو د زندگی به پلړزان سي زندگی به برباد سي خو د کوروالی زندگی د سره تړل دی هغه ولا برباد اصله لا او د بال بچی زندگی سره تړل دی هغه ولا برباد اصله ټول کورنۍ برباد کړه عقلمن خلق چیرې هم چې کومه د داسې نه کوي هغه بچیان یتیمان هغه د مور ته پیدا مور او پلار چې سړی کله تابعدار سی به الله پاک خزانه په خلاصي کی کله د دوه په ژوندۍ کې په خلاصي کی کله داسي چې دوه وفات کیږي غنا بعد خزانه په خلاصي کی ژوندۍ کې به خدمتو کې یو په دوه من نه کیږي خو چې کله هم مور او پلار نه جدا کیږي دوه ورځې به خزانه خلاصي کتابو کې لیکل ده خورونه سره کوشي کدل ته وتهله چې ماته د پلار راکو چې زه خدمت وکړم نور اتنا نه وان خورونو ویل چې او شکر شکر شکر یو خو ستړې ستومانه نه خرچه پرچه نه خلاص نو دوم دی میراث برخه هر پاتې اسلام وزر پلار ته یغه خود غته قتل کنه د دې پلار خدمت کوو کوو کوو کو پلار بیمار بیمار بیمار چې هر شي ختم سره قرضو واخیست قرضې هم په واوښتلې پلار وفات فتحه تیر اصل په درې ورځې خلک راتلل دوس یې ردو کړل چې د نه بعد فتحه ورځې تیر سره سبا من وخت به زو چې چې مهنت او مزدورو کو چې په نه وکټ بال چې بچته پارت راي نشته دي چې دای بارکل وته ولمنه پر اچ شپې خوب ولیدو او ته لپلنی کی چې تیجه ده تیجه لاندې سو درهم دی که دینار دی هغه واخله او خپل ضرورت په پوره کړه تا د پلار خدمت کړی دا دی هغه عوض او بدل ده دوی ته له برکت په چې سو ته له نو ته له دا ماته نه دی پکار سبا ملته چې دای چې ګده بار وته نو سو کرال بیا فتح خېتا بیا ورځ بیا خلکو سره تیر سره بله شپه ته بیا خوب ویني چې هلته تیږې لاندې لس درهمه دي دا ته واخله پلار خدمت دې کړی دی دا د تا بدل د انعام دی دا ده ویل چې برکت په چې ستا هوتله نه هوتله دا مې نه دي پکار سبا مل چې دی چې کېدو الله تعالی نو چې کس راغی بیا چې کومه د ورځې خلکو سره تیر اسلام درې مې شپې ته بیا خوب ویني هلته یوه تیږه د هغه لاندې یو درهم ده دا واخله د تا انعام ده پلار خدمت دې کړی وي برکت په چې څه وتله او دا یې سبا من چې څه لاړه تیږه لاندې دینار وکته کته کته میندې یې کروی اخیسته ترای په یو دینار باندې یو درهم باندې ترای کېږي یو درهم باندې خو یې ترای نه کېږي یو کمې په واخیسته چې څو ورځې تېرې سلې دي چې د بال بچ مې لږ کې په ماړه سي غټ کوی واخیسته چې کله کب ځاب هغه یې چې هیرا وه چې هیره یې خرڅه کړله ټولې قرضې هم په ادا سللې او د ده نسلو د پر هم کفي سله مور پلار قیمتي نعمت دی کانا په هیڅ قیمت نه دی ناراض کول پکار سړی دی کوشش کوي چې مور رضی چې پلار رضی دا ډیر عقل من سړای دی دا ډیر عقل من سړای دی چې مور تا ورټیټ سی پښو ته ور پریوزی او رضی دا د دغ سړی باندې د عقل برخه تمامې دي پورا برخه د عقل او تبیلا وسره امور خدا سے هستی دا چې دې ته دې ور پرېږدی چیرې چې پښو ته به ور پرېوځي معمولي ته دې په مخ کې خپه سه چې زه په خپلو کړو باندې خپه یم بیا ته دې مینه ګوره محبت ګوره هغه د مینې محبت سمندر ده شال لنډه خبر ده چې هغه ویډ کې یو دوه کسانو یتیمانو مور تابعدار نو مور ته بیدارو نو هر خبر به مور نه پته کوله لیجه خپل یو برکت ته چې کور نه وځي او دوی چې مجیز دالې لاړو دوار پسې کوا موږ یو سکول بس کوي غلا موسی علی السلام مور وفات سره پیغمبر جلیل قدر پیغمبر اولو العزم انبیاونه واغه ته اوسله موسی اوس احتیاط کوا مخچې بچي توتلې مور دعا باوي تر پسې اوس ته مور نستا ده نو دو به هر کار د مور په خدمت باندې کو کسان رالل چې او موږ خدا غوا غوښتله سیډه غوا مو غوښتله د په موږ باندې خرڅ کا څور ډېر پیسې وته وشولې او تل چې موږ به مور سره خید هغه کو مشوره کو او تل نه به نه کو او تل به موږ نه خرڅو بیا زه خو به دراله ډیر قیمت یې وته وشو او ته لچ بیا نه خرڅو چې مور سره مشوره نه درې بری بیا ډیر زیات قیمت یې وته وشو غواړه سو ګونه زیات او ته لچ مور سره مو مشوره نه کړې به نه خرڅو دوه ته لچ مور سره مشوره کو به نه نه کوي بس زو مې کو او ته لچ دا به دا خبر وارو تاسو مور ته بداریو دیغه انعام بدای چې بنی اسرائیل به ترایسی ا دغه سی غوا غړي بل ستن ده دغه غوا پروردگار او تفولې ده او دا کای دو سره ولګو چې غوا و مشته د سرو زرو نه د سرمن به سرو زرو ته ډکو پس ته درکو ا مجبور دي په دغه قیمت پټنه دغه قیمت ونه وکړي مور پلار خدمت غواړي ولې وته له چاله نه ورې دوستو زرو نه غوا جوړ کړې و د خسي عبادت وکاو بل یو قومي لیدلو ایغه د غوا عبادت کاو دو پزړه چې د غوا محبت وو د ایغه عبادت طرف ته مایلانو چې په خپل لاس یې الاله کې چې زړه نه د محبت د غوا ول وځي چې دا خدای نه ده چې کوم خلک په بدعتو چې خلاف شریعت کارو چې مبتلا سي کنه په خپل لاس په دیغه مخالفت کې به پس زړه نه دا وسوسه وځي چې زړه نه دغه شی وسوسه وځي دي کې نور ډېر معرف او حقایق دي ان شاء الله وخت سره به واخلو